ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا دې ځنه و مواقع بیانېږي د موسی علیه صلوات والسلام مواقع او دا ذکر کې په طریقې د اختصار سره ځکه سور یونس کې راغی تفصیل بیان شوی ورسته هم بیا راځي ولقد ارسلنا موسی یقینا لګل موسی علیه السلام بیا آیاتنا په خپل معجزات باندې آیاتنا نه مراد معجزات دي سورې اعراف کې دغه تفصیل شوی نه معجزات او سلطان مبین او په دلیل کار سره سلطان مبین نه مراد چیرې یاتی عصا مراد ده خاص امسا معجزه دویم مفسرین ذکر کړلی سلطان مبین نه چیرې سلطان مبین نه مراد هغه رعب دی چې الله تعالی موسی علیه السلام ته ورکړی کله به چې فرعون ته مخامخ شو موسی علیه السلام نو هغه باندې به رعب راغله یره او پرې راغله نو موسی علیه السلام په مخ کې بیا قرت پرت نشو کولی الله تعالی موسی علیه السلام چاته لېږلی اله فرعون فرعون ته وملیه او غټانو دغه ته نو د خلکو خبره ومنله او کنه فرعونیانو نو فتبعو امر فرعون نه تابعداري وکړه یو روان شول په طریقې او په قانون د فرعون پسې وما امر فرعون برشید او نو قانون او طریقه د فرعون برشید په هیڅ پیدې والا کامیابی والا امر فرعون مراد درینه قانون او دین دغره ابن کثیر رحمت الله علیه وی امر فرعون منا منهجه و مسلکه و طریقته فی الغی د خلکو داغه په بيدینه کې داغه په طاغوتیت کې داغه په من داغه په منهج طریقه او مسلک کې داغه تاویداری وکړه وما امر فرعون برشید او نو طریقه او دین د فرعون برشید پیدې والا او پیدې والا نو اصل کې پدې کې رد شو په خبره باندې سوره مؤمن کې وراشي نه اشتم آیات کې فرعون خپل قوم ته دا خبره کړې او ما اهدیکم الا سبیل الرشاد زه تاسو سره کامیابی لار درخېمه نو مخکې مونږ بار بار دا ویل د فرعون په ملک کې د فرعون بادشاهي وه په مصر کې هغې خپل قوانین او خپل آیین یې جوړ کړی او د هغې تابعداري به کوله خلکو نو فرعون دا ویل وما اهدیکم الا سبیل الرشاد دا وخت ګوره د جنګونو او د ډز ډوز نه دی بلکې دا دیموکراسي ټیم دی په دې کې ته ځکه کوم نظام وړاندې کوم نه هغه ومنئ او دا دعوی کړې وه انا ربکم الاعلی زه ستاسو رب یم هذه الانهار تجري من تحتي دا ولی و غیرت لما جوړ کړی دي نو لنډ دا شوله چې د ملک چلون کې ځایما نو ما ته به دری وکوي تخفیف اخروی ته الله تعالی ذکر کوي یقدم قومه یوم القیامه مخکې به ځي مخکې به روان وي وړاندې به روان وي قومه د خپل قوم نه یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې فاوردهم النار نو ورننه باسي به دیو لره النار اور ته وبئس الورد المورود او ډیر ناکاره دی دا ګودر المورود چې ورتلو ته کېدلی شي دغه ډیر زیات ناکاره ګودر دی چې هغې ته ورتلل کېدلی شي چونکه په دنیا کې دا لیډرو سیاسی لیډرو ډیر پوجې روزلې د موسی علیه السلام په خلاف باندې لخکره جوړې کړې جنود هو قران کې راغلي کنه یعنی د فرعون لخکری په موسی علیه السلام پسې اور پسې شولې نن سبا هم فرعونیانو لخکره جوړې کړې دي دغه سی پوج دی پولیس دی په جدا جدا نمونه باندې دا عیسی ده د موسی علیه السلام خلاف یې وکړ فتبعو امر فرعون روان شول دی په دین او په طریقه او په قانون د فرعون باندې نن سبا هم دغه فرعوني نظام چلیږي د موسی علیه السلام په خلاف کم فرعون هغه وخت کم فرعوني نظام چلیده نو الله تعالی وی دغه فرعونیان بر نمخ کې رواني دغه فوجیان پولیس او دغه عیسائی دغه پسې ورپسې فاوردهم النار ورننه باسی و دیو لره اور د جهنم تا وی سلویر دل مورود او ډیر ناکار دی دا ګذر چې ورتلو ته کېدلی شي و اتبعو پی هذه لعنه و یوم القیامه بیس الربط المرفود د عذاب دنیوي او عذاب اخروی دواړه پرې کې بیانې و اتبعو او پر لپسې ولې ګلې شو ورپسې ولې ګلې شو پی هذه په دې دنیا کې لعنتن لعنت د الله د طرف نه لعنت د الله تعالی د ملائکو د طرف نه لعنت دی دغسې د مؤمنانو مسلمانانو د طرف نه لعنت دی الله تعالی په ټولو فرعونیانو باندې لعنت وکړي بس هر مؤمن مسلمان هم په هغې باندې لعنت وایه و یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې په هغې باندې لعنت دی د الله تعالی د رحمت تمه لري د لعنت معنی ده د الله تعالی د رحمت نه ولري به سر رفض المرفوض ډیر ناکار دی دغه نعمت ورکړل شوی رفض المرفوض دغه نعمت دی او تحفه ورکړل شوی مخکې مسله د لعنت بیان کړه او بیا ته الله تعالی وی رفض رفض ویل کیږي تحفه ته چاله یو ډالۍ ورکې نو دې ته ویل کیږي تحکم یعنی الله تعالی پس یو مسخره کوي او یو پیشاړه ملنډ پس الله تعالی کوي نو په دنیا کې لعنتی شولې په قیامت کې لعنتی شولې او قیامت ته ورغلې الله تعالی وي دغه تحفه دې پوره ده کنه نور تحفه دلم درکم به سرب دل مرفود ناکار دې دغه نعمت ورکړل شوی ناکار ده دغه ډالۍ او دغه تحفه ورکړل شوی ډیره بده تحفه ته الله تعالی ورکړه ذالک من انباء القرآن قص علیک منها قائم و حسین دا آیات متعلق دی د ټولو د ټولو واقعاتو سره دا متعلق دی اصل په دې کې صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده ذالک را مخکې څه ذکر شول من انباء القرا دا دی بعضې د خبرونو د عقلونه لفظ د مین درات کې په تبعیض باندې ټول واقعیت خدا نه دي بلکې دا پکې څه بیان شول نقص علیک بیانو دا مونږ په تاوان نیمین حق قایمون بعضې د هغې نه وسم ولاړ دي وسم شته په خپل ځای باندې وحصید او نور چې دل دل کړلی شوي دي بالکل بوسکس کر شوي دي حسید لو کړلی شوي دي ختم کړلی شوي قایمون دی وخت کې مصر موجود دی فرعونیانو پای کې اوسېدلی فرعونیان او دغسې آبادۍ د سمودیانو په غرونو کې چې هغې جوړې کړې وي هغه اوس هم شته دی د هغې نه عبرت اخیستلی شئ د عادیانو قوم او د هغې آبادیانې دغه او لوط د د قوم د لوط علیه السلام هغه بالکل حسید هغه بالکل دلدل شوی په هغې باندې د پاسې نه ډېر سخت بمبار شوی پرون چې د هغې وضاحت بیان شوی د کاڼو بمبار پې الله تعالی وکړ او جبرئیل علیه السلام پنځه کلی هغه اوچت کړله په یو وزر باندې او د اسمان کنارو ته ورسوله بیا را خلاص کړله الټه یې کړله نو وحسی دغه کې بالکل پناه شوله او کې دلدل شوله یاره دا خو دا ظلم نه دی چې هغه یو چری په دریاب کې تباه شو پوج هم ټول تباه شو څوک په چغه باندې تباه شول نو څوک اسمان طرف ته وخجولی شول الټه را راواچولی شول دا خو ظلم نه دی الله تعالی وی و ما ظلمناهم او ظلم نه کړی موږ په دی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دیو ظلم کړی په خپل ځانونو باندې دا الله تعالی دین یې ونه مانه نو داری په خپل ځان باندې په خپل وکړه فما اغنت عنهم نو لری نه کړ دیونه الہتهم التي مددګارانو د دیو هغه یدعون من دون الله چې راولل دیو سوا د الله تعالی نه دیو د پاره د مخکې قومونه چې څومره وو نو دیو ځان ځان له الهی ځان ساتلیو نو الله تعالی وایي چې اوس بیا هغه را بللی وي کنه سختې په وخت کې هغه را بللی وي چې دوی د الله تعالی د عذاب نه بچ کړي دوی په خپل ځان باندې ظلم کړی دی ځان یې په خپله تباه کړی دی من دون الله سوال الله تعالی نه من شین څه مصیبت لما جاء امر ربک کله چې راغی عذاب د رب سته وما زادوهم غیر تتبیم او زیاتی نه کړ دیو لپاره غیر تدبیر سوا سوا رته وای نه سوا د تبای نه دیو لبل هیڅ پیدا ور نکړله ولی چې ته شرک کې خو سبب د تبای دی کنه نو به دې شرک باندې تبا شولې د پیغمبر په مخالفت باندې تبا شولې دا د تبای اسباب دي جماعت ورانول مدرسه ورانول عالم شهید کول او د الله تعالی د قانون غوښتون کې هغه خلاف کول دا سبب د ستاره تبای د پاره په دې باندې روغ روغ ملکونه د تبا شوي دي فرعون ته وګوره کنه د هغې څومره پوهه دغه سي دا قومونه وګوره دا څومره مالدار او اقتصاد برابرو خو لیکن کله چې د الله تعالی د دین غوښتون کې د الله تعالی د دین د دعوت کوون کې تا خلاف ودرېدل نو بیا الله تعالی څنګه توکل فما زادوهم وما زادوهم او زیاتیه نه کړي لره غیر تطبیب سوا د توایې نه سوا د هلاکت نه نو ولی که تاسو ظالمان یو دغه کارونه تاسو په ځان کې پیدا کړئ نو ولی الله تعالی به تاسو نه تباه کوي خامخا به هم تباه کوي وکذالک اخذ ربک او دغه شان نیول درف ستا دی اذا اخذ القرى کله چې نسیا کلو والا وهي ظالمه نو هغه ظلم کوونکی شرک کوونکی ان اخذه علیم شدید نو یقینا نیول د الله تعالی ډیر زیات درناک دی شدید او سخت دی د الله تعالی نیول بیا ډیر زیات درناک او ډیر سخت نیول دی چې څومره ظالمان دي په دنیا کې مؤمنانو مسلمانانو سره ظلم کوي دا الله تعالی په حق کې ظلم دار چې شرک سره وکړي شي او دا الله تعالی حقوق په ځان باندې ونه منل شي او د بندګانو په حق کې ظلم دار چې په غي باندې زیاتې وشي وهل ټکول پیوشي بمبار پیوشي الله تعالی چې د دنیا څومره ظالمان دي الله تعالی ته په خپل غریب کې راونی سه الله تعالی دغه مسلمانانو مظلومانو انتقام ته الله تعالی ته واخله او الله تعالی تا په دې کتاب کې راته ویلي په سورې توبه کې قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم تاسو سره جنگيږئ نو ستاسو په لاس به ولزه عذاب ورکوم الله تعالی د مجاهدینو په لاس باندې دغه ظالمان وټکوه الله تعالی خپل خپل اهدافو ته مجاهدین ورسه وکذالک اخذ ربک دا شان نیول درف سادی اذا خذ القرى کله چې ونی سی عقل والله کلی تی مراد نه بلکې کلیوال تی مراد دی اذا اخذ القرى اذا اخذ اهل القرى وهي ظالمه هغه ظلم کوونکی ان اخذه یقینا نیول د الله تعالی علیم ډیر درناک دی شدید ډیر سخت دی ان فی ذلک الایه لمن کان لمن خاف عذاب الاخره په دې آیت کې الله تعالی اشاره کوي ته دا الله تعالی د عذابونو نه هغه څوک عبرت اخلي چې څوک د قیامت د عذاب نه یریږي نو هغه د دنیا د عذابونو نه بیا عبرت اخیستلی شي خو د چا چې په آخرت باندې ایمان نه وي د آخرت په باره کې نه یریږي نو هغه د دنیا د عذابونو نه بیا د عبرت نشي اخیستلی ان فی ذالک یقینا پر تیر شو واقعاتو کې ذالک دا مخکې مذکورات تیر شوی دغه مراد دی واقعیت مراد دی ان فی ذلک یقینا پر تیر شو واقعاتو کې لآیتن خامخا نخا خامخا عبرت دی لمن خاف عذاب الاخره د هغه چا لپاره چې هغه یریږي د عذاب د آخرت نه ذالک یوم مجموع له الناس دغه د آخرت دغه ورځ داسې ورځ ده چې جمع وکړلی شي په هغې کې ټول خلک چې جمع وکړلی شي له دغه ورځې ته ناسو ټول خلک وذالک یوم مشهون او دا داسې ورځ ده یوم داسې ورځ د مشهود چې په هغې کې به ګواهي وکړلی شي د آخرت د ورځې دوه نومونه په دې آیات کې بیان شوله یوم مجموع مجموع ته ځکه ویلی کېږي چې ټول خلک به په هغې کې جمع کړلی شي ټول انسانان او پیریان اولین آخرین انسانان پیریان ماموران امیران شاگردان شیخان استادان دا به کې ټول راجمع کړی شي تابعین مطبوعین دا به کې ټول راجمع کړی شي او دویم نوم د هغه ورځ ذکر شو یوم مشهود یوم مشهود ته ځکه وایي چې پای کې به شهادتونه قایم کړلی شي پیغمبران به شهادت کوي ملائک به شهادت کوي مؤمنان به شهادت کوي نو دغه سي د انسان د اندامونو به شهادت کوي بار بار مخکې بیان شوي وما نؤخره الا لاجل معدود وما نؤخره په دې کې اشاره ده ته چې د قیامت د راتلو لپاره وخت مقرر دی او د قیامت راتلل د الله تعالی په اختیار کې دي وما نؤخره نور سکو مونږ د قیامت لره الا لاجل معدود مگر دغه نیټه لګي پورې مګر دا نیټې شمیرل شوی پسې دا نیټې شمیرل شوی پورې معدود مقرر کړل شوی لګا نیټه شمیرل شوی او معدود بس لګه معنا شوله وما نؤخره نور سکو مونږ را قیامت لره الا لاجل معدود مگر دا نیټه لګي پوري بس لګه نیټه قیامت دغه را روان دي نبی صلی الله علیه وسلم بیان کاو و انا وساعت کهاتین زه او قیامت دغه سیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس د مین ګوتا او د شهادت ګوتا دای پور دکړه د مین دا ګوتا د شهادت د ګوتینه معمولی لګه کمله دا شهادت دا ګوته د کمل او د من دارګ غټه ده یعنی زه لږ معمولی د قیامت نه لږ مخکې راغلی نور قیامت ما پسې نږدې را روان دی یوم یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی یوم کله چې دا نیټه راشي یوم اذکر یوم یاد که ته دغه ورځ کله چې راشي دغه ورځ لا تکلم نفس خبرې به نشي کولی هیڅ یو نفس الا باذنی مگر په حکم د الله تعالی باندې مگر په اجازه د الله تعالی باندې فمنهم شقی و سعید نو څوک به نیکبخت وي و څوک به بدبخت وي و سعید او څوک به نیکبخت وي الله تعالی ذکر کوي اقسام د خلکو ذکر کوي دو اقسام یو شقی دی او دویم سعید دی نو شقی نه مراد کافر دی مشرک دی دې ته وایي اعلی شقی دوا اقسام دي دوا اقسام یو شقی اول سعید بیا په شقی کې هم دوا اقسام دي او په سعید کې هم دوا اقسام دي یو دی شقی کامل اعلی کافر دی مشرک دی او دویم شقی دی ادنا هغه مؤمن ګناهګار دی سعید نیکبخت انسان دام دو قسمه دی یو کامل سعید دی چې د ابتدایي وخت نه لاړ شي جنت ته او دویم دی ادنه چې اول جهنم ته لاړ شي سزا د خپل عمل وسکی او بیا جنت ته لاړ شي په منهم نو بعضې د خلکو نه شقیون بدبخت دي و سعین او بعضې هغه دي څوک به نیکبخته وي دا آیات چې دی د مشکلاتو نه دی لګه خو لیکن زر ته بالکل آسان ویم ان شاء الله پویږی ترجمه توکل فام الذين شقوا في النار نو کسان چې هغه بدبخت دي په نار اند او په اور کې لهم فيها زفيرون د دې لپاره په جهنم کې زفيرون اسویلی او شهیق او هناره وي زفیر او شهیق زفیر اصل کې عربی کې وي سار اخکلو ته په وخت د غم او د افسوس کې کله چې انسان سا ځان طرف ته راکاږي دې ته زفیر وای او شهیق ویل کېږي سا واپس ویستل په زور باندې کله یو انسان افسوس کوي نو دا سا راکاږي ځان طرف ته لګې بند کی او بیا یې پرېږدي واپس نو دغې ته وای شهیق او زفیر نو الله تعالی وایي چې کله جهنم ته جهنميان وغورځولی شي نو دی و په هغې کې زفیر اسویلي به کوي و شهیق او هڼاری به کوي هڼېږي به دا دواړه اوازونه چې دی دا په خرو کې موجود دی دا دواړه اوازونه کله چې خوراک خر ویني یا اسې ویني نو هغه داسې دغسې چل کوي نو دا به سینګېږي پرې جهنم کې خالدین پی همیشه وی پر جهنم کې ما دا من سماوات ولر سو پوری چې اسمانونه او ځمکه وي سو پوری چې اسمانونه او ځمکه د هغه وخت وي د اسمانونو او د ځمکې مراد د قیامت ځمکه او اسمانونه تی مراد دي اگر دنیا ختم شوی دی کنه اذا اذا السماء انشقت په دکه تا دکه تا واحده هغه خو بالکل هر څه هم ورشوی دی دغه ځمکه به ختم شي سورة ابراهیم کې وراشي اته څلوېښتم آیات کې یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو لله الواحد القهار په د ازمکه او د اسمان به بدل کړی شي بل ازمکه او بل اسمان به نو څو پورې چې هغه اسمان او ازمکه موجودي نو دغه جهنميانو په جهنم کې الا ماشاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا ان ربک فعال لما یرید یقینا رب ستا فعالون کوونکی دی لما یرید دا کار چې الله تعالی یې وغواړي خالدین فیها الا ما شاء ربک د دې څه معنی ده دغه جهنمیان به همیشه لپاره په جهنم کې الا ما شاء ربک مګر هغه چې وغواړي رب ستا دې دې باندې ځان پوهه کوي یو قول هم پسرینو داره چې دا استثناء ده د خالدین فیها نه دغه جهنمیان به په جهنم کې همیشه وي الا ما شاء ربک او د دین مراد ګناهګاران مؤمنان تی مراد دي نو مانو دا شوره دغه جهنمیان به په جهنم کې همیشه وي څو پورې چې د قیامت زمکه او اسمان موجودی الا ماشاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا نو ګناهګار مؤمنان به اول جهنم ته لاړ شي خو لیکن بیا به ترې راوباسي او نور دا کافران به پکې همیشه وي خالدین فیها همیشه همیشه به یې په ځای کې الا ماشاء ربک مرګ مګر هغه څوک چې وغواړي رب ستا چې هغه ګناهګاران مؤمنان دي نو د جهنم نه به راوباسي یو مطلب د آیات دا دی دویم قول لمبسرینو دا دی چې دا استثناء ده دا الا ما شاء ربک دا استثناء ده په فین نار نه دا بدبختان خلق به په اور د جهنم کې وي په فین نار دا په اور د جهنم کې الا ما شاء ربک او د دین مراد دغه کافران تی مراد دي مگر مگر بعضې کافران چې الله تعالی وغواړي نو د اور د جهنم نه وته علاوه نور قسم عذابونه هم ورکي هغه سره زمهریر دی خوراک دی اسکاک دی په جهنم کې خټ کېدلی وبه دي الا ماشاء ربک د جهنمیان په جهنم کې همیشه دي دا په فین ناری دی په اور کې یعنی عذاب د اور به دي ته میلاویږي یا دا استثناء ده د خالدین فیها نه په جهنم کې به دا خلک همیشه الا ماشاء ربک مراد دین نه مؤمنان دي نو مؤمنان به ته الله تعالی راو باسي د څه وخت پورې په جهنم کې بیا به ته الله تعالی راو باسي او دویم قول لري چې الا ماشاء ربک دا استثناء ده د په فین نار نه دیو پرې اور کې دا کافران الا ماشاء ربک ها کستا رب غواړي نو دغه کافران د اور د جهنم نو تعالی و نوري سزاګانې به ته شروع کی چې هغه سره حمیم اوبه دي ګرمې خټ کېدلې دغسې د زقوم غسلین وغیره خوراک دی زمهریر دی نو نور دغسې د جهنم په اور کې په صندوقونو کې بندول دي په ګرځونو باندې وهل دي او بیګا مونږ په درس کې ویلله چې په دغه کې پس لکوه په لوی لوی زنځیرونو کې ځوړندول دي ورتول دي الله تعالی به سره دغه کار هم وکړي که الله تعالی وغواړي او په هغه زنځیرونو کې چې په هغې باندې سفر شروع شي په حدیث کې راځي نو څلوېښت کاله د یو سر نه سفر شروع شي څلوېښت کاله سفر وکړلی شي نو هغه به ختم نشي دومره اوږده اوږده زنځیرونه دي او دا پې وتړلی شي او ځوړن به کړلی شي پکې خالدین فی همیشه وی دی پر هغه جهنم کې مادامت سماوات والارض څو پورې چې وي اسمانونه او ځمکه د هغه وخت د هغه وخت مې پکې ویل ځکه دا بدلی الا ماشاء ربک مگر چې وغواړي ستا رب ان ربک فعال لما یرید یقینا رب ستا فعال کون کې لما یرید د هغه چې الله تعالی غواړي و اما الذين سعدوا ففي الجنه دا اوس هغه دویم قسم دی او دا غي تفصیل شروع دی اول اجمال بیا ورسو تفصیل نو ګوري تاسو ته ما مخکې ویله یو دی کامل اشقیا او بدبختان نو هغه هغه و چې هغه همیشه را پاره خالی هغه همیشه را پاره په اور کیو او دا په اوله توجیه باندې الا ماشاء ربک مؤمنان تراویستل شول نو دا شقیانو خو لیکنه ادنو دا کم کم اوس هغه دوه قسم کا دوه قسم ذکر کیږي دا دغه د نیکبخت انسانانو و هم الذین سعیدوا فی الجنه او هغه کسان چې هغه هغه نیکبخت دي نو فل جنت یا په جنت کې په فل جنتی د اول نو جنت تلاړ شي دا ټکی وای نو مسله به حل شي و اما الذين سعدوا کسان چې هغه سعدو نیک وخت شي نیک وخت شوی دي نو په فل جنتی د اول وخت نه داخلي جنت ته د اول نو په جنت کې خالدین فی همیشه وي پر جنت کې مادامت سماوات والارض هغه چې وغواړي څو پورې چې اسمانونه او ځمکه وي دغه وخت الا ماشاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا الا ماشاء ربک درځینه مراد الا ماشاء ربک نو مراد چې دی چې کم مؤمنان مسلمانان الله تعالی معاف نکي نو د ابتدا نه باغ جنت ته نه دي د ابتدا نه باغ جنت ته نه دي نو دا الا ماشاء ربک دا استثناء ده د ففل جنتینا او الته کې مرته معنا وکړه ففي الجنه یعنی یدخلون فی الجنه ابتداء یدخلون الجنه ابتداء الا ما شاء ربک مگر هغه چې رب ستا وغواړي نو د ابتدا نه باغ جنت ته لانل شي او دا کامل سعاده چې دي نو غوره ابتدا نه جنت ته لاړ شي بیا را ترجمه وری و اما الذين سعدوا ففي الجنه آکسان چې هغه نیک بخت کړل شوی دي نو داخليږي وا جنت ته د اول نه خالدین فیها دا اول نو پر جنت کې ما دامت سماوات ول ارض الا ما شاء ربک مگر هغه چې ستا رب غواړي او ګناهګاران مؤمنان ماپ نه کینو هغه به د ابتدا نه جنت ته نه ځي بلکې هغه ولار شي اول جهنم ته د خپل ګناه سزا به وسکی او بیا به الله تعالی راوباسي اعاذنا الله منه الله تعالی موږ د جهنم نه بچ کا الله موږ وی غو پیر جهنم تم نه تیار الله تعالی نه شپټینګې درې وته الا ماشاء ربک عطاء غیر مجذوز عطاء بخشش دی غیر مجذوز به انتها دا الله تعالی طرف نه با سعاده او نیکبختانو ته داسې بخشش ورکړلی شي داسې نعمتونه به ورته ورکړلی شي چې هغه بې انتها دي د هغې څه انتها معلوم نه ده هغه د ختمېدو هم نه دي فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء نو تم کېږه په شک کې مما ده د وجې د هغې نه یعبد هؤلاء چې بندګي کوي دا کسان ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم بندګي نه کوي دیو مګر په شان دا چې بندګي کوله مشرانو د دیو رب تری آیات ما قول سره داره مخکې مشرکینو ته ویره بیان شله او موحدینو ته الله تعالی بشارت بیان که نو اوس د هغې نتیجه دا شوله چې شرک باطل دی نو د شرک په بطلان کې شک مه کوه دا مشرکان که ډېر ولې نه دي او دا بندگی کوي خو الله تعالی وایي د دیو دا بندگی د دې موجوده خلکو دا بندگی داسې باطله ده دا لکه څرنګه چې د دیو مشرانو کول هغه باطله هر کله چې یره مشرکانو ته بیان شوله او بشارت موحدینو ته بیان شو نو دا خبر ښکاره شوله چې شرک باطل دی نو د هغې په بطلان کې شک مه کوه بس د الله تعالی دین ومنه فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء نو مه کېږه ته په شک کې مما د وجه د هغې نه یعبد هؤلاء چې بندګي کوي دغه کسان دا مشرکان ما یعبدون دیو بندګي نه کوي الا کما یعبد آباهم مګر په شان دغې چې بندګي کوله مشرانو د دیو من قول مخکې ردی نه د دیو مشرانو بې دلیله لګیاو نو دغسې دا خلک هم چې بې دلیله لګیا دي نو د دیو د بندګۍ د وجې نه ته په توحید د الله تعالی کې شک مکوه بلکې د شرک په بطلان او په حقانیت د توحید باندې عقیده وساته و ان علم وفوهم نصیبهم او یقینا پر اور کوم موږ دیو ته نصیبهم برخه ردیو نصیبهم پر برخه ودی ته ملاو شته ردی غیر منقوص هیڅ هیڅ قسم نیمګړتیا و نه پاره کی دا جمله اصل کې جواب درې سوال هر کله چې شرک باطل لې او توحید چې ثابت دی مشرکان مرداران دي خبيسان دي نجس دي پلید دي موحدین چې هغه طیبین دي طیبین یا نو الله تبارک تعالی دې مشرکانو کافرانو ته دا دومره روزي ولې ورکوي په کار خدا و چې دوی ته الله تعالی مالونه نه وي ورکړي کنه ځکه دوی خو په ناحقه باندې دي الله تعالی د هغې جواب کوي په دنیا کې چې دیو ته کومه حصه مقرره شوې ده نو دا به ورته ورکړل کېږي او مقصد په دې کې استدراج او ابتلا را پرې کی و انا لموفوهم نصیبهم او یقینا مونږه پوره به ورکړو ته نصیبهم برخه داغي غیر منقوص هیڅ قسم نمګړتیا په کې نوي پوره پوره دی ته دنیا برخه ملاوي یو بل معنا مفسرین ذکر کړی ده الله تعالی دیو ته دا مهلت ورکړی مالونه ته ورکړی دي سره د شرک نه دې کې اوس ذکر کیږي دا جواب درې بل سوال هر کله چې شرک باطل لې به دلیل لري نو دیو ته عذاب بری ناراضي عذاب دې فراشي کنه نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب کوي حاصل له جواب داره بنی اسرائیل ته الله تعالی کتاب ورکړو تورات په واسطه د موسی علیه السلام باندې نو پاغي کې اختلاف خلکو وکړ چا د الله تعالی کتاب ومانه او چا د الله تعالی کتاب نه انکار وکړ خو لیکنه د حکمت الهی د وجنه دا غینه هغه عذاب رست شو نو ای پیغمبره ستا پر قوم باندې به عذاب راځي خو لیکنه لږ انتظار ته وکړه ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ورکړی موږ صلی الله علیه وسلم ته کتاب تورات فاختلف فیه نو اختلاف وکړل شپږی کې ولولا کلمه سبقت من ربک او کچری نوې نیټه د عذاب لولا کلمتون مراد نیټه د عذاب ده سبقت من ربک چې مخکې مقرر شوی د طرف ربستانه لقضی بینهم نو خامخا فیصله به شوی د دې په منځ کې و انهم لفی شک منه او یقینا دی خامخا په شک کې دی منه ردغه نه مریب پکلک شک کې دی ډیر زیات سخت په شک کې دی د دغه عذاب نه په شک کې دي دغسې د په دغه کتاب کې دی ډیر زیات شکمن دی و انهم لپی شک منه مریب او یقینا دی په خامخا په شک کې منه دا غینا مریب په ډیر سخت شک کې دی یو مطلب مفسرین دا بیان کړی دی چې دغه بن اسرائیل د وجه د اختلاف نه خپل کتاب کې ډیر زیات شکیان دي و انهم یقینا یقینا دیو لفی شک خامه په خامه خا په شک کړي منه د وجه د اختلاف نه پر خپل کتاب کې مریب ډیر سخت شکیان دي د اختلاف د وجې نه دیو پر خپل کتاب کې ډیر زیات لوی شک کړی نو مراد د د دین شک کول په تورات کې دیو کتاب چې کوم دی تورات پای کې د دیو د خپل اختلاف د وجنه دیو په خپل کتاب کې ډېر اختلاف کړی دا شک یې کې کړی دویم معنا په سرین ذکر کړی دا و انهم یقینا دیو خامخا په شک کې دي د خپل اختلاف د وجنه په قران کریم کې مراد ته نصره قران کریم کې باندې اختلاف وکړ خپل شک د وجنه د خپل اختلاف د وجنه ولولا کلمتون سبقت من ربک او که چرته نه وي نیټه د عذاب سبقت چې مخکې مقرره شوې من ربک طرف رب ستانه له قضیه بینهم نو خامخا فیصله به شوې وه بینهم د دوی په منځ کې و انهم لفی شک منه یقینا خامخا په شک کې دیو منه د دغه اختلاف د وجې نه موري په ډېر سخت په ډېر سخت شک کې و ان کل لما لیوفینهم او یقینا هر یو د دیو ته و ان کلن او یقینا هر یو تر دیونه کله چې د قیامت پر ورځ باندې پورته کړل شي لیوفینهم نو پوره ور کړل شي پوره به ور کی دیو ته رب کربستا اعمالهم بدله د اعمالو د دیو جزاء اعمالهم جزاء اعمالهم پوره بدله ودی تور کړی شي و ان کل لما دا شرط دی جزار دی لپاره حذف ده انه بما يعملون خبير یقینا الله تعالی په عملو باندې چې دی کوي خبرون خبردار دی فاستقیم کما امرته ټینګ شه ټینګ شه همیشه لپاره ټینګ اوسېږه په خپل په دین باندې کما امرته لږ څرنګه ته حکم شوی دی ومن تاب معک او هغه څوک دی هم ټینګ شي تاب معک چې راګرځېدلی دی راګرځېدلی دی الله تعالی ته معک ستا په تاویدارۍ کې ستا په تابعدارۍ کې چې کم خلک الله تعالی ته راګرځېدل دی نو هغه په خپل دین باندې ټینګ شي نبی صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل یو د الله تعالی پیغمبر ګیره کې سپین ولګېدل نو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه سوره یهود دا سپینګیری کړم او دغسې د د سوره یهود په شان کې چې نور کم سورتونه دي چې پاغي کې د قیامت ذکر راغلی دی او دغه سي پاغي کې راغلي دي د الله تعالی په دین باندې ټینګ شه نو زه هم هغه صورتونو چې دا سپینګری کړم لکه دی کې الله تعالی وي پس تقیم کما امر ته ته داسې ټینګ شه لکه څرنګه چې راته الله تعالی حکم کړی دی نو د هغې په شان کې ټینګ پاتې شه د استقامت باس چې دی مخکې بیان شوی دی په فاستقیم کما امرتا نو ټینګ شته ټینګ او سیګته دا معنی مکوي چې ټینګ شه نبی صلی الله علیه وسلم ټینګ وو خو معنی دا شوله چې فاستقیم کما امرتا ټینګ اوسېګته ټینګ اوسېګه په دین باندې لکه څنګه چې په وسی نو هم دا سه په ټینګ پاتې شه کما امیر ذالک سرنګ چې حکم شهره ومن تاب معک او هغه څوک دی هم ټینګ شي د الله تعالی په دین باندې چې راګرځېدلی دی الله تعالی ته معاکستا په ملګرتیا کې استقامت شرعي دا ډیر زیات ګران کار دی د دې وجه نه نبی رسول الله چې ما د دې یو ټکی د وجه نه چې الله تعالی راته ویل ګیره مې سپینه شوله او دې زه بوډا کړم ومن تاب معک او هغه څوک دی هم ټینګ شي چې راګرځېدلي دي الله تعالی ته معک ستا په تاویدارۍ کې ولا تطغوا او د حد نه مه تېرېږئ انه بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی په هغه عملونو باندې چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی تاسو چې کوم اعمال کوئ هغه الله تعالی ویني ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار او مکه گیږیا کسانو ته چې ظلم یې کړی و تمسکون نار نه ورسیږي تاسو ته اور مفسرین لیکلی دي په دې ځای کې مخکې د استقامت تیرې بیان شو نو الله تعالی ذکر کوي وسه حسن بصری رحمت الله علیه وی وی الله تعالی جعل الله الدین بین اللامین الله تعالی دین ګرځولې په میند دوه لامونو کې لا ترکنو ولا تطغوا لا ترکنو لا تطغوا د دې په منځ کې دین اسلام دستا دا ورتیریږي به هم د حدود شرعیونه او د کافرانو مرګرتیا ونه کې هغې ته به میلان هم نه کې ولا ترکنو للذین رکون ویلی کېږي میلان ته د هغې تابعداري کول د هغې خبره منل دا خو ډېره زیاته غټه خبره ده خو لیکنه بالکل ورته صرف نفس میلان به ته هم نه کې نو دیو جنا علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلی دی لا لا تصاحبوا اهل الاشرار ولا تجالسوا اهل البدع د شریانو خلکو سره مرګرتیا مکوئ او دغه سره بدعتیان و غیره سره کینی هم لا تصاحبوا اهل الاشرار ولا تجالسوا اهل البدع تفسیر روح المانی دغه سی تفسیر سمرقندی لیکلی دی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی وای رکون دی کې مراد د رکون نسره ولا ترکنو الی الذین الرضا بفعلهم کافران چې کم کارونه کوي پاغي باندې مخ خوشالېږي و تحسین قولهم کافران چې کم ویناګانی کوي نو داغي تحسین مکوي هغه ته مو چې خی ویل نن سبا مسلمانان دا سیدی چې کله کافران په یوده کې بمبارو کې الرضا بفعلهم وتحسين قولهم والشركة معهم دا مکوي ولا ترکنو الى الذين ظلموا او مور کېږي یا کسانو ته چې ظلم یې کړی په تمسکم النار نو وبرسیږي تاسو ته اور د جهنم نو الله تعالی وی صرف به ورته ورکېږي هم نه ورکېږي به ورته نه او چې ټول پوج د هغې لپاره استعمالوي د هغې لپاره استعمالوي او د هغې نه مخې ته او شاته رواني نو هغه ته به الله وی چې صرف ته اسه ورکوک شول نو جهنم ته ولاړ شي نو چې دا غیر لپاره مسلمانان بمبارای په دې لګ مخ کې وخت کې د پاکستان وزیر اعظم دا ټکی په خپل وکړه په ویډیو باندې دا موجود دی وای مونږه تر اوسه پورې پردې جنگ وکړه اوسه پورې مونږه پردې جنگ غیستلې په خپل سر باندې نو معنا دا شوله چې ستا د پوج د ویان په خلی باندې اتیا زره کسان پرې کې تللی دي اتیا زره کسان پرې کې تللی دي نو د یهودو په خله باندې اتیا زره کسان درمیان نتلل او دیو داسې وای چې مونږه ولس زره طالبان چې د شهادت باندې رسولي دي نو الله تعالی وای سره وته ورکګېږم او دا په خپل سوی وای چې مونږ د یهودو رو خوشاله لپاره وای در پردې جنگ دی مونږ په سر باندې غیستره بیا مسلمانان دی او دا مدینه ثانی ده په خپل د پاکستان وزیر اعظم دغه بیان کړی دی ویډیو شتره ده وای طالب خو په خپل دی د پوچ چیرې د طالب جوړ کړی وای څنګه وای نه وکاو ظلم په وزیرستان کې وای نه کاو کنه دا د وس چې کم د پاکستان وزیر اعظم دی دا غو ویډیو ده د سینه چې دا خبرې د پردی دی ویډیو د پای کې لګیا دی وای دا طالبان دې ته د د پوجانو ته په خپل د مجبور کړل چې هغه اصلي هر واخلي ځکه ولې دی په وزیرستان کې اول چې په وانه کې ظلم وکړ په وزیرستان کې وکړ ومالکم من دون الله یو نشته استاد پر سوا د الله تعالی نه من اولیاء دوستان ثم لا تنصرون او بیا مدد نشي کېدلی استاد سره نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي نور آداب بیانوي دا څلورم آداب دی واقیمی صلات او پابندي کوه د مانځه د منځونو الصلا د مونږ پوره پابندي کوه طرفین نهاری په دواړو طرفونو د ورځ کې وظروفا من اللیل او په اولنی وختونو د شپه کې مبصرین لیکلی دی آیات نه معلومیږي د پنځو وختونو او پنځه وختونو د منځونو داتې معلومی نو طرفین نهار دو طرفونه د ورځې مراد درینه سبا او مازیګر دی او ماسپخین هم پاغی کې داخل دی ځکه دلته کې مراد د طرف نه نصف دی نو نصف چې کې نو د نصف نه مخکې د سحر مونږ شو د نصف نه ورستو او د ماخام نه مخکې دو مونږونه دی یو د ماسپخین دی او دویم د مازیګر مونږ دی و ظلفا من اللیل او په اول وختونو د شپه کې مونږ کوه نو اول وختونه د شپې چې دی هغه دوه دي یو چې کله غروب الشمس وشي نو نږدې وخت چې کله نور پټ شي ورځې ته د ټولو نه اولنۍ حصه نږدې چې هغې ته وایي غروب الشمس نو هغه ماښام مونږ شو او دویم ته وایي غروب الشفق نو کله چې شفق غروب وکي سرخی د آسمان کنارو طرف ته یا بیاض دی او یا سور سورواله دی بنا بر اختلاف اقوال نو بیا غره مسوتن شو نو ظلفم من اللیل یو د ظلف یعنی نزدېکت دی د شپې اورنۍ بالکل حصہ چې ورځې ته بالکل هغه نږدې ده چې کله نمر ډوب شي نو ماښام مون شو او یو د غروب شفق چې کله مسوتن وخت داخل شي نو مسوتن مون دی نو دا دوه مونځونه شوله د شپې شوله او درې مونځونه د ورځې شوله اقیمی صلات ته پابندی کول مانځه همیشه لپاره د پابندۍ د د مونځ د پابندۍ چې دی لحاظ وساته طرفه النهار په دواړو طرفونو د ورځ کې یو ځل په من اللیل او په اولني ساعتونو د شپه کې ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا ښه عملونه یذهبن السیئات بوزي بدو لره ګناهونه چې لري کیږي په هغې سره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پنځه مونځونه او دغسې د یوې جمعې نه تر د بلې جمعې پورې مونځ و رمضان و الی رمضانه او د رمضان مبارک روزې تر د بل رمضانه پورې مکفرات ما بینهن د دې په منځ کې کوم ګناهونه کیږي نو هغه په دې باندې ختمیږي خو لیکن دا اذا اجتنبت الکبایر کله چې د غټو ګناهونو نه ځان بچ کړي نو په دې باندې واړه ګناهونه معاف کیږي د یو مونځ نه تر بل مونځ پورې د کوم ګناهونه کړي دي هغه الله تعالی معاف کوي د یوې جمعې نه تر د بلې جمعې پورې د یوې جمعې مونځ چې دی وکړه بیا د دې جمعې کې چې کوم واړه ګناهونه دي کړي الله تعالی دې په وجه باندې معاف کوي د یو رمضان مبارک نه تر د بله پورې چې کوم ګناهونه کړي دي نو هغه چې معاف کیږي خو لیکن ازجتنه به تل کبایر په حدیث کې دي د ګناه کبیره نه ځان ساتي نن سبا عام مؤمنان مسلمانان په ګناه کبیره کې ډېر اخته دي او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د پنځو منځونو مثال داسې دی لکه یو سړی دی چې د هغې په دروازه باندې د هغې کور ته نږدې دروازې ته نږدې یو نهر روان دی د پاکو اوبو او دا پکې د ورځې پنځه ځله غسل کوي نو آیا د ده په بدن باندې به د خیری نه څه پاتې شي نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام ویل د الله تعالی پیغمبره د ده په بدن باندې به څه شی پاتې نه شي د خیری نه نبی علیه صلوات وسلام ته یې پنځو منځونو مثال هم دغسې دی کله چې مؤمن مسلمان په اخلاص سره په خشوع سره الله تعالی ته ودرېږي پنځه ټیمه الله تعالی به ګناهونه معاف کړي ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا ښه عملونه نیک اعمال یذهبن سیئات لرې کوي بدو لره لرې کوي ګناهونه لره ذالک ذکر علی ذاکرین ذالک ذکر علی ذاکرین علماء یو واقعیا لیکلی دا ډیر د عبرت واقعیا لیکلی ده یو ځوانو هغه چیرې همیشه لپاره ډیر بد کردار و چې څه قسم دغه به بېدیني به هغه به کوله او بیا خصوصا پخشا کار چې کوم دی د بې حیايي کارونه به ډېر زیات کول د زنانو سره بدکاري کول دغسې بې حیايي کول دا به ډېر زیات کول یو زنانه په هغه وخت کې قحط راغی نو یو زنانه چې هغه کونډه وه د هغې سره ډېر یتیمان بچي وو ډېره زیاته مجبوره شوله د ګاونډیانو نه یو څه وغوښتل بیا بل څه بل څه خو لیکنه د هغې د خوراک بندوبست ونه شو سي نو ځان یې سنبال کو بهر ته ووتله هم دغه پا پاحش دا کم بدکار بدکردار انسان چې و نو هم هغې ولیدله دغه زنانه د هغې نه د بدکارۍ مطالبه وکړله او دا یو ته ویل چې زه به ته روپۍ درکړم او زما سره بدکاري وکړه خو لیکن دغه هلک چې کله به بدکاري کوله یا کومه هم ګناه به وکړله یو کاپی اوس ورسره وه نو هغې کې به لیکل کول چې ما په پلاني تاریخ باندې په پلاني په پلاني ټیم کې په پلاني ورځ باندې ما له پلاني ګناه کړې ده دا به ځان سره لیکل په کاپۍ کې نو دغه زنانه سره بدکاری وکړل او هغې ته روپۍ ورکړلې کله چې کور ته راغی نو هغه زنانه او ته دا خبر او کله کله چې داغي سره بدکاری کول نه دایو ته ویل اذا الله تعالی نه ویریږي زه کونډه یم او زما زه صرف دې ته مجبور یم چې ستا سره بدکاری دې لپاره وکم چې زما د بچو خرچه وشي نو په زړه کې ير راغله د الله تعالی نه الک لاړ ځوان لاړ کور ته خپل مور ته را پوره واقعیا ویرله پوره واقع ورته ویل چې وته هم په دې نیت باندې زنانه سره مې بدکاری وکړله او بیا غ زنانه راته دا خبره وکړله چې د الله تعالی نه ویریږه نو په دې کې مې د الله تعالی په دې په دې ځل کې مې د الله تعالی نه ډیره زیاته یاره راغلی ده هغه مور یې ورته دا ویل وایي په دې کاپۍ کې دا خبره هم ولیکه په کاپۍ کې دا خبره ولیکه هغه ته وی مور پر کاپی کې نور ځای نشته ری کاپی چې د کتابچه ډکه شوې ده بالکل به کې نور ځای نشته ری مور یو ته پر حاشیه باندې ولیکه یو طرف باندې ولیکه خو لیکنداب کې ولیکه نو هغه په حاشیه باندې چې دا ولیکل دا واقع ولیکله چې پلانې ټیپ باندې په پلانې ورځ باندې پلانې تاریخ باندې می زنا وکړله خو لیکن بیا راته زنانه دا خبره وکړله چې الله تعالی نه ویریږه نو زړه مې د الله تعالی نه یریدلی دی دا یې ولیکله کله چې د شپې چې دی اوده شو د ډېر د هیبت په حالت کې او د الله تعالی نه د یری په حالت کې اوده شو کله چې سحر را پاتې او خپل کافی ګوري نو کافی بالکل تک سپین کاغذ دی او څومره ګناهونه چې پای کې لیکل شوی دي نو بس هغه ته وران شوی دي او په کافی کې غټ غټ دالی کلی شوی دی په اول سر کې دالی کلی شوی دی ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر علی ذاکرین په نیکو اعمال سره بد اعمال چې ختمی نو ته د الله تعالی نه ویریدلې توبه تایب شولې توبه دی وستله نو کافی خو دې ډکه کړې و معنی دا چې عمل نامه ریم دا سره بدو کارونه ډکه شوې ده خو ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین الترغیب والترهیب کې دغه روایت موجود دی ان الحسنات یقینا نیک اعمال یذهبن السیئات لري کې هغه بد اعمال لر ذالک ذکر علی ذاکرین ذالک په دې کې اشاره ده دا ما قبل چې څومره آداب ذکر شول پس تقیم کما امرتا دغه سي ذالک کې اشاره شول مخکې ولا تطغوا ذالک کی اشاره شول ولا ترکنو ذالک کی اشاره شول قیم الصلاه دا ټول ذالک دا مخ کی څه بیان شول ذکر علی ذاکرین دا نسبت در پاره د نسبت قبل اونکو اللباب لیکلی دی وای ذالک اشاره د قران کریم ته ذالک دا قران کریم چې دا کم بیانیږي او بیان شو دا ذکر علی ذاکرین دا نسیت دی لپاره د نسیت قبلونکو که څوک د الله تعالی د کتاب نه نسیت قبلای نو د الله تعالی کتاب چې بیانېږي د هغې نه نسیت قبلولی شي ذالک لذکر علی ذاکرین تفسیر بحر المحیط لیکلی دي وایي ذالک کې اشاره ده ذالک اشارتون الی الاوامر والنواهی فی هذه السورة په دې صورت کې یکم اوامر او نواهی بیان شوي دي نو ذالک ذکر علی ذاکرین د نصیحت قبلونکو لپاره دا نصیحت هم پوره دی چې د دې صورت کې کم اوامر او نواهی بیان شول د دې تابعدار شي الله تعالی به بیا هم ګناهونه معاف کړي او دې کې لوی نصیحت موجود دی ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا خ نیک اعمال یذهبن السیئات لری کوي هغه بد اعمال لره بد خویونه لره ذالک ذالک ذکر علی ذاکرین دا مخکې چې را څومره په دې صورت کې بیان شول په دې کې نصیحت دی لپاره د نصیحت قبلونکو یا ذالک دا قرآن کریم نصیحت دی لپاره د نصیحت قبلونکو یا ذالک په دې صورت کې کوم اوامر او نواهی بیان شول دا نصیحت دی لپاره د نصیحت قبلونکو وصبر دا اوس پنځم ادب وصبر صبر کوه فإن الله لا یضيع اجر المحسنین یقینا الله تعالی نه بربادی ثواب د ښه استعمال کوونکو فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض مخکې تیر شو آیاتونو کې د دعوت کوونکو ذمہواری الله تعالی بیان کړه ځان کې دا صفت پیدا کړي دا صفت پیدا کړي نو د دې آیات ربط تما قول سره داره اوس دې صورت کې الله تعالی د دعوت د پرې خودونکو ناکاره نتیجه بیانوي ناکاره نتیجه د هغې بیانوي انشاءالله مطلب باندې پوه شوي مخکې الله تعالی د داعي پنځه آداب بیان کړله ذمواري بیان شوله چې ته د الله تعالی دین بیانوه فاستقیم ولا تطغوا ولا ترکنو اقیمی صلاتا فسبر دا زمواریانی داعی وس الله تعالی ذکر کوي حال له هغه چا چې هغه دعوت پرې خودلې نو دا غي ناکاره نتیجه سره فلولا کان من القرون او مخکې الله تعالی ذکر کړل تقریبا و قومونه الله تعالی بیان کړی چې پاغي باندې عذاب راغلی نو دی آیات کې الله تعالی دا غیر لپاره وجه ذکر کړي حاصل دا غی دا دی حاصل دا غی دا دی چې په مخکینو قومونو کې یکم د علم خواندانو د فضل خواندانو د اوخیارتوب خواندانو اصحاب الرایو نو داغي نهی عن المنکر پرې خو نور دیو جناغ تبا شول فلولا کان من القرون فصلی نو دا پیړونه من قبلکم چې مخکې استاسو نه اولو بقیتن خواندان د پوی ینهون عن الفساد چې منع کړی وي هغې لره د ګناهونو نه عن الفساد ولې پرې مخکینو قومونو کې هغه نیکان خلک او دغسې اقتدار واره خلک هغې دا خلک ولې د بېدینۍ نه منع کول چې په هغې باندې عذاب نه وی راغلی فلولا کان من القرون نو پس ولی نو داغه پیړونه من قبلکم چې مخکې تیر شوی دي تاسو نه اولو بقیت خواندان د پوی انهونه عن الفساری چې من کړی وي د خلک د فساد نه فلار دی فرمای کی الا قلیلا ممن انجینا منهم مگر لک کسان دا کسان نه چې بچ کړ دی مونږه منهم د دیونه لګو کسانو نهی عن المنکر کړی دی خو لیکن ډیر نه لري کړی نو هغه لک کسان چې غی نهی عن المنکر کړی دی الله تعالی غ بچ کړی دی او نور الله تعالی تبا کړی دی په دې مخکینی امتونو باندې دویم سبب د عذاب الله تعالی بیانوي وتبع الذين ظلموا او تابعداري وکړه دی دا کسان چې ظلم یې کړو ما اترفو پیه په مینه د هغه مال کې چې دیو مسکړل شوی پیه په هغه کې وتبع الذين وتبع وتبع او تابعداري وکړه الذين ظلموا هغه کسان چې ظلم یې کړو تابعداري رسو کړه ولګیدل پسکه وتبع وخه ولګاو وتبع تبی در یو کله مصروف شول ظالمان ما اترفو پیه په مینه محبت دغه مال کې چې دیو مسکړل شوی په هغې کې دویمه وجه د تباهۍ د هغې مالداري وه د حد نه ورتېر شوله دنیا پرستي یې شروع کړله د دنیا د مالونو سره مینه محبت شروع کړ نو وتبع الذین تابعداري وکړله ولګېدل مصروف شول مشغول شول ظالمان ما په مینه محبت دغه مال کې اوس روی پوپې چې دوی مسکړل شوي په هغې کې نو دنیادارۍ د دنیا سره د مینې محبت د وجې نه هغه تباه شول وکانو مجرمین او وکانو مجرمین او ودي مجرمان وما کان ربک لیهلک القرى بظلم او نه دی رب ستا په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي د دعوت پیدا الله تعالی بیانوي پر دعوت کې پر دعوت کې پیدا سره په دعوت کې پیدا ده الله تعالی وي زه هغه کلی والا نه هلاک کوم اگر که هغه ګناهونه کوي چې د هغې اوسېدونکي اصلاح کوي نو هغه زه الله وي زه نه تباه کوم وما کان ربک نه د رب سره لیهلک القرا چې هلاک کړي هغه کلیوال خلک د کلو والا خلک بظلم په ظلم سره د هغې په ګناهونو سره و اهلها مصلحون او حال دار چې دغه اوسیدونکو اصلاح کوونکي مصلحون د دین مراد بعض خلک تی مراد دي دعوت کوونکي تی مراد دي نو داغي په وجه باندې چې کله په یو کلی کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کیږي نو الله تعالی داغي نه عذاب لري کوي او دین مراد تیرې استیصالی عذاب تی مراد دی الله تعالی پیغمبر راولي وما کان ربک نه دی ربستا لیهلک القرى چې هلاک یا کلو والا بظلم په ظلم سره و اهلها مصلحون او حال دار چې دغه اوسیدونکو اصلاح کوونکي الله تبارک تعالی غنه تبا کیدن ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده په دې کې اشاره ده چې د دعوت کوونکو کار صرف د الله تعالی دین ته دعوت ورکول دي د هغې په اختیار کې چاته هدایت کول نشته ولو شاء ربک کوختل رب ستاره جعل الناس نو ګرځولې به خلق در امه واحده یو ډله په توحید د الله تعالی باندې ولا یزالون مختلفین او همیشه همیشه د دې مختلفین اختلاف کوونکي ک الله تعالی غوښتلې نو دا ټول خلق به بچکړي وي د اختلاف نه او ټول به د الله تعالی په دین باندې برابر شي خو لیکن دا د الله تعالی په مشیت باندې دا الله تعالی دغه نه غوښتلی الا من رحم ربک مگر هغه چې مگر هغه څوک چې ستا رب په هغې باندې رحم وکړي الا من رحم ربک دلته کې ولا یزالون مختلفین مراد درې نه اختلاف د عقیدې تی مراد دی اصولی اختلاف اختلاف د عقیدې الا من رحم ربک مراد درې نه مؤمنان موحدین تی مراد دی چې موحدین مؤمنان مسلمانان الله تعالی د اختلاف د عقیدې نه ساتي ولذلک خلقهم ها د موحدینو مؤمنان مسلمانان په من کې کم پرړی اختلاف راځي نو هغه داسې دی لکه اختلاف چې نه بلکې هغه وسعت او پراخي ده هغه داسې دی لکه وسعت او پراخي نن سبا چې دا کم جنگونه شروع شوي رب الیدین دی وکه او دې نکړل امین دې په زور ووایه او امین دې په قلار باندې ووایه په دې باندې جنگونه دي دشمنیانی دي یو بل سره یو په یو پسې مون نه کوي بل په بل پسې مون نه کوي دا اصل کې یهودو صفاتو په هغې کې دې امت ته چېرې هغه راغلی دی بس په دې باندې شکر ادا کا چې دواړه نبی علیه صلات وسلام کړي په یو جماعت کې دواړه باندې عمل لاغې نو شکر پیاده که کنه او دا پروعی اختلافات دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی خدا یو یو ته ترجیح ورکه یو فقیه او یو مجتهد او بل دی بل ته ورکه په دې کې راځي باس مباحثه په دې کې وکړي چې د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام په ځمکه باندې نشته لري ای زمونږ د اعمال دا څوک چې دا رپولیدین کوي د دنه دا قبلیږي کنه او دا څوک چې نه کوي دغه نه دا قبليږي کنه چا دا امین په تیز باندې وای چا په ورو باندې وای راځي په دې باندې خبرو کوي چې داتې قبليږي کنه دا مونږ ته قبليږي کنه قبليږي چې دا الله تعالی قانون او دا الله تعالی نظام نه نو دا قبليږي کنه قبليږي او د الله تعالی د نظام د پاره سوچ فکر کول د غیر لپاره تیاری کول دا مسلمان څومره کړی الله تعالی وی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی نو اقیم الصلاه اقیم الدین نو الله تعالی چې رته ویلی مونږ کا ته دا صيغه د امر د امر د پرجیت او د وجوب د فر راځي نو ان اقیم الدین ولا تتق ولا تتفرقوا فيه الله تعالی خورته دا ویلی چې دین قائم ک نو دین قائمول د غیر پاره چا څومره کوشش کړي ویا ولا یزالون مختلفین همیشه وي دی اختلاف کوونکي الا من رحم ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستانو هغه د اختلاف نه بچ کی ولذالک خلقهم ولذالک خلقهم مخکې دوه خبرې ذکر شولې یو رحمت او دویم اختلاف نو ولذالک خلقهم او دا ولذالک او دغه رحمت او د اختلاف د پاره خلقهم پیدا کړی دی الله تعالی خپل مخلوق لره د دې اختلاف د پر الله تعالی پیدا کړی دی کنه د آدم علیه السلام نه بلکې د نوح علیه السلام نه تر د قیامت پورې مار ته مخکې ویل ولا یزالون مختلفین نه مراد اختلاف د عقیدې دی د موحدینو په منځ کې اختلاف نشته ری پروعي اختلاف شته ری هغه په حقیقت کې اختلاف نه نه بلکې هغه وسعت او پراخي ده د پدی امت باندې نو ولذالک خلقکم الله تعالی دا خلق پیدا کړی دی د اختلاف او رحمت د پاره نو بعض خلق داسې دي الا من رحم ربک مراد درین موحدین دي او ولا یزالون مختلفین د دین مراد چیرې هغه باطل پرس خلق شول نو ولذالک خلقهم دا الله تعالی دا په تقدیر کې دغه سې لیکلي دي د بعض خلک چې د هغې د موحدینو سره د عقیدې اختلاف دی نو یو طرف ته موحدین شول او بل طرف ته مشرکان شول نو ولذالک خلقهم الله ته دغه رحمت د پاره او دغه سي دغه اختلاف د عقیده لپاره الله تعالی دا خلق پیدا کړی دي معنا بعضی موحدین دي او بعضی مشرکان دي تفسیر بحر المحیط کې او دغه سي نور ډیر مفسرینو ته دې ډیر زیات اقوال پرې کې ذکر کړی دي چې ولی ذالک خلقهم ذالکا دا اسم اشاره د سره پر په دې کې مشار الیه څه شی دی تقریبا پنځه اقوال پکې او بکر جساس رحمت الله علیه ذکر کړي دا سه تفسیر بحر المحیط پکې پنځه شپږ اقوال بیان کړي ولذالک ولذالک خلقهم خمار تراغي خبره وکړه مخکې دوه خبرې بیان شولې یو د الله تعالی رحم الا من رحم ربک موحدین دي او دویم ولا یزالون مختلفین اختلاف داخلی تی مراد دی مشرکان دی نو ولذالک خلقهم بس دغه پر الله تعالی د انسانانو پیریان پیدا کړی نو بعضی به د الله تعالی توحید منی او بعضی به شرک کوي نو وتمت کلمت ربک او پر شوی د پیسره د رب تعالی امل ان جهنم دا لامل ان جهنم دا تفسیر دی د کلمت ربک لپاره ستا د رب فیصله پوره شوې ده ستا د رب فیصله څه ده لاملا انما خامخا ډک وکم زه جهنم لره من الجنه والناس اجمعین د پیریانو د انسانانو نه اجمعین د ټولو نه په یو ځای باندې د جهنم به زه الله تعالی ډکوم نو څو ګورې کنه لاملا ان جهنم ولا یزالون مختلفین ولذلک خلقهم وتمت کلمه ربک نو الله تعالی دې لپاره دا پیدا کړی دی الله تعالی دا جهنم چې ریخه مخاړه کوي وکلا نقص علیک من انباء الرسل او هر یو لره نقص علیک مونږ بیانو په تابانی من انباء الرسل د خبرو د رسولانو نه د خبرون د رسولانو نه الله تعالی دا مخکې چې کم د پیغمبرانو واقعیت بیان کړل الله تعالی دا هر یو چې دا پیغمبرو او داغي واقعیت مینه باندې بیان کړل وس الله تعالی داغي پیدې ذکر کړي سلور پیدې الله تعالی ذکر کړی دي د قران کریم کې واقعیات د انبیاء علیه السلام ولې بیانې ما نثبت به فؤادک هغه چې کلکو مضبوطو مونږه به په واقعیت سره په اده کاز لستا یو ستا په دې باندې ساز لمون بوتی تثبت د ځله په ذکر د مصائب او د انبیاء علیه السلام سره پیغمبرانو باندې ډیر مصائب راغلي دي او هغې هغه برداشت کړي دي نو دې باندې به ستا زړه چې دی هم دا کلکېږي مضبوطېږي به دویم وجاک فی هذه الحق او راغلی د تا ته فی هذه په دغه قصو په دغه واقعاتو د انبیا علیه صلات وسلام کې الحق او حق بیان په دې کې حق بیان دی دې کې د حق نه مراد صحیح عقیده او دغه سي اعمال د انبي علی صلوات تاسو ته ویل کړه په هر واقعیا کې د انبي علی صلوات والسلام دعوت د پیغمبر خلاف د قوم او عذاب په غیبه نو پیغمبر ته خپل عقیده بیان کی دغه سي اعمال ته بیان کی وجا کوراغله تا ته په هاجی په قصو په واقعاتو کې الحق دین مراد صحیح عقیده او اعمال شول و موعظه دریم فائدہ او په دغه واقعیا کې نصیحت دی موعظه تاسو ته ما بار بار دا ویل وعظ په عربۍ کې منع ته وایي معنی دا شوله چې دغه واقعاتو کې داسې خبرې ذکر شوي چې انسان له زجر ورکوي د منهیاتو نه چې کم څیز نه الله تعالی منع کړی هغه مه کوه او که ودې که الله برې داسې غر کړي لکه دا مخکې نه چې غر کړي دي موعظتون منه ده پکې د ګناهونو نه د ګناهونو نه په دې باندې بچ کېدلی شي اوس دا غین ورسو ذکر کیږي اعلان قلو ته پیغمبر علی الذین لا یؤمنون هغه کسانو ته هغه چې هغه ایمان نه لري اعملوا علی مکانتکم عمل کوي په خپله طریقه باندې ان عاملون یقینا موږ هم عمل کوونکي په خپله طریقه باندې وانتظرو انتظار کوي ان منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوونکي یو تاسو په خپله باندې که ټینګېږئ او ایمان نه راوړئ نو تاسو خپله کوئ زه به خپله کوم وانتظروا تاسو هم انتظار کوئ نو زه هم انتظار کوم زه انتظار کوم چې الله تعالی مار دا زما دعوت بدل الله کړي نو تاسو انتظار کوئ چې تاسو له وستاس د مخالفت چیرې سزا درکړي تاسو هم انتظار کوئ زه هم کوم د الله تعالی د عذاب انتظار وکړئ پته وی لګی چې عذاب او یخزیه مخ کې ذکر شو کنه چې د الله تعالی شرمون کې عذاب پچا پسې راځي پچا باندې راځي ولله غیب السماوات والارض دې کې اول رد د شرک په علم بیا د رد د شرک په تصرف بیا د رد بیا رد د شرک په عبادت او څلورمه جمله کې تشجیع او پنځمه جمله کې تسلی ده پنځه جملې دي پنځه خبرې دي پکې اوله خبره اوله جمله ولله غیب السماوات والارض او خاص د الله تعالی په اختیار کې دي هغه څیزونه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي ولله غیب السماوات او خاص الله تعالی را علم او اختیار د پټو څیزونو د اسمانونو دی او الارض او د ځمکې نه په اسمان او په ځمکه کې کوم پټ څیزونه دي د مخلوق نه هغه الله تعالی ته معلوم دي رد شرک په العالم دویم و الیه یرجع الامر کله او خاص الله تعالی ته ګرځولې بشي کارونه ټول نه دا رد شرک په تصرف دی ټول کارونه د الله تعالی په اختیار کې دي تصرفات د الله تعالی په اختیار کې دي دریم دریم جمله فاعبده د الله تعالی بندگی خاص کا خاص کا د الله تعالی لپاره بندگی رد شرک په عبادت څلورمه جمله وتوکل علی او توکل په الله تعالی باندې په دې کې اشاره ده تشجیع ته د الله تعالی دین بیانې نو اعتماد پکې په الله تعالی باندې وکړه بهادر شبرې کې څلورمه جمله تسل پنځمه جمله تسلی و ما و ما ربک بغافل عما تعملون او نه دی رب ستا غافل نه خبره عما تعملون دغه نه چې تاسو عملونه کوئ تاسو کوم اعمال کوئ الله تعالی دغه نه خبره نه دی بلکې الله تعالی په هغې باندې پوه دی نو دې کې اشاره شوله سه تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته ای د الله تعالی پیغمبره دا خلک کس کستا خبره ونه مني نو دیو چې دا کم اعمال کوي الله تعالی دغه نه خبر دی نو دیو د الله تعالی د اعمال پټولې نشي بلکې الله تعالی به ته سزا ورکړي خو ته د الله تعالی دین په ضرور ورتیا باندې بیان ک وما ربک بغافل عما تعملون